کوم مسائل چې بقره کې بیان شیو هغه سوره آل عمران کې هم بیان ای توحید رسالت جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی او دا صورت په اعتبار د مضمون سره درې حصے وو اوله حصہ کې 63 آیاتونه او باغې کې اثبات د توحید او غدر بابونه وا دویمه حصہ کی د 64 نا تر آیت نمبر 101 پوری او باغی کی بیان د رسالت او د یهودو بنزلس کباحتونه د 102 نا تر اخر د صورت پوری درما او اخیری حصہ د سوره ال عمران وا او پدې کې اهم مسلې دوه وی جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله د تنظیم د جوړولو لپاره قواعد ذکر کول پنځه اول قانوني ذکر کو چې عقیده وستاد پیوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون څلورم قانون ذکر کا چې څومره د تنظیم مرګري دا په جماعت خرج کړي او ما يفعل من خير فلن يكفروا پنځم قانون ذکر کولو چې د جماعت حفاظت په غیرو نه کې غیر رازدار بن ساته یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم او داغي لس وجه ذکر کی او دا مونږ ویلو چې په دې پنځمه قاعده باندې دوه واقعې ذکر کړي یو د جنگ بدر یو د جنگ احد جنگ بدر کې تاسو کې د پنځمه قاعده پابندي و نو تاسو جنگ وګټلو او فتح الله نصیب کا او په جنگ احد کې د پنځمه قاعده پابندي نه و اطاعت د امر نشو نو جنگ ګټل شوی او هغه په میدان باندې بدل شو تکلیف ورسېدو مرګري شهیدان شو اوس دې زینا تسلی ورکړي چې دا تکلیفونه یوازې په تاسو نه دی راغلي په خواني انبیاء علیه السلام هم jihad کړی دی جګړې کړې دي وکای من نبیین او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه ربيون كثير جنگ کړي داغه په مرګ بیا کې ډیر خدای پرست خلکو جهاد شوه دی جنگ شوه دی انبیاء علیهم السلام شهیدان شوی دي تکلیفونه ور رسول شوی دي وګوره قران چې کله ته ګورې نو دا د قران کریم شهادت د تاریخ درکې ځکه بهترین تاریخ قران دی هر پیغمبر چې مسله بیان کړی دا نو قوم ویلې وی اخرجو وقبا سي دی لره د کلینا چا ابراهيم عليه السلام خلاف حرقوه وی سوځوي حضرت زکریا عليه السلام د قوم روان شوی دی زی ورستو بس قوم را روان دی چې دی وجنو هغه شو قتل لار کې یو نه دا ډډ دا هغه ونه لپار نه کوشو چې دا کفار به مو نه ویني او زه به ډډ کې پناه واله دا غي چې شک شنو واره به بار نه کې خدا او په من ضرور وره عربانه وره حضرت زکریا علیه السلام فما وهنو هغه ګوره سشي نو نو تا باندې مو تکلیف راځي مصیبت راځي دا الله دین کې نو تبا تکلیف برداشت کې او تکلیفات دا مسلمانان ور تکلیف الله پاک د دریو وجه دارا وړي یو چې ستا ګناونه به معاف یو چې ستا درجه پوچه دګي دریم کې تعالی به الله پاک جنت ده انبیاء علیهم السلام باندې تکلیفونه راغلي حضرت ایوب علیہ السلام اتلس کاله بیمار دی خلکو چې کومې کیسې شروع کړي دا دروغ دي چې یاره چنجي به شي درو دا درو خبره ده د پیغمبر په جسم کې زمون دا ایمان دې د مرګ وروسته چنجي نه کیږي په ژوند باندې څنګه دا چې ایمان کمزوري نو هغه به دا خبرې کوي ها تکلیف ورته رسیدلی او بیمار وو ولس کاله اتلس کاله بیمار وو شیطان ته الله وی لعنتی زما بنده ایوب علیہ السلام ته وګور څنګه زما عبادت کوي شیطان لعنتی ورته وی الله مال دولت او سره ډیر دی چې مال دولت او سره ډیری ستا عبادت باندې کوي ته د مال دولت ورګي چې ستا عبادت نو الله جمال حال به اوس په ټول واوس بیا حضرت ایوب علیہ السلام د الله هغه شان عبادت کولو الله بیا شیطان ته چې لعنه دی وګوره مال به دیوا اوس کو ایوب زما په عبادت کې فرق رانه وستو وی دومره بچی دي چې روپۍ روپۍ ولراړي دا خرچه به پوره کیږي دا هغه مستعد شوی نه دی ولی مستعد عبادت نه کوي الله دې ټول بچی امتحانم په اوش په کواغه سره بیا ورته وی اوس ګوره ما زړه سره نه راځي بیا زما عبادت کوي په صحت روغ دی الله بیمار کو عدل لسکاله او په عدل لسکاله کې د الله په عبادت کې د الله سره سفر مور هغه یک څه عبادت نه کوي او عدل لسکاله بس صرف الله ته ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین ما تا یو مونږ یو چې اسمانه پورې والا او هغه تلس کال پس الله ته وای الله انی مسنی الزر الله تکلیف را سره جوړ شوی دی صرف زی ټچ کړه ما ستاره طرف نه یو مصیبت مقرر شوی دی زما وجود سره لګیدل دی الله زه خو سنوا ما هو انت ارحم الراحمین الله ته غورا درهم کوونکو نه مهرباني اني مسني الله او دا موتا د پاره یو خزر چې تکلیف در باندې راغې نو وای الله تکلیف را رسیدلې ده تکلیف را وسو رسول به الله نو لرګي به سوق الله نو چې تکلیف هغه راوسته وای هم سس کلاو به زور فلا کاشف له الا هو تکلیف دلال الله را ورسې نو داګه لري کوم کې نشته مگر یو الله په دې ځای کې زمنن دا یو خبره بعض خلک اوس خیر الحمدلله الله پاک ډیر لوی مهربانيو کا خلکو کې دین راغې په پاره بچی قتل خلکو باندې علاج د تور د بچی کې ورته وي پیوي ورته وي لړ ورته وي پرنده ورته وي چې څو ورته په خپل ژبه کما بچګه چې زنانه په وختو کې د بوت سره شي وی وی چې د هغه خزي چې لاس کې به بریخ راغې پټي کې به بسخ پټي کې به کوټ کولو چې ترامبه بکانی سره ولګي د ګډي کې به بریخ شو دې کې سک راغله وی الله دا څه خبره وګوره چې خواخي او سرین جون دی او مور او پلار یې جون چې په دې کې یو مړی دا کنده ما دی نه داګه دا بچی کې نه وتار واغشتو هغه به لاس لوا شولو وی به اوس په دې کې دا پرې نه راځي دې ته وي تمیمه او دا شرط یا به بلار روان په خو په ځان وینا نو ټکرې به والي نو اکثر دغه د اګوت نمونه چې کوم دي نه وی روان وي دی به ګوته جوړند شوی دا دیله د پرندې هغه تار واچوا چې سوشي چې دا د دې نظر ولګي نو هغه بیا خدي پسې کوم دې په صاحب ته محل کې چې دی خو دا چې هغه بسر خواږي او مور بلار جوړ دي هغه چې مزال لا خپل لړا غیسته او په خپل مطالعه ها ودا د نظر شوی د پردوار نو ورته وباسا ها نو اجاله به پردوار نه تر راګه بل خونو چې دا کوي والا دي ها دا تمره به غیرت خلکو تمره به دیوا ها دلار نه به خلک راغونکو په نظر ولا ماتو او دا نظر ما دي څومره مخزي دي کنه دا ټول باندې ګري طالب په سبا ته ما شي کله په دومره کولا بي لګا دي نظر نظر چولې ته وایي دې اوس وه رااله چې باندې نظر شوی دا علم غیب دی باندې یقین کول دا بالکل شوی ها زمون منو دم دی واجی نو دوره بغلا واله کې ته وایي زمون دا کور په ګرځول راځي سره ها او دا چلو شو دا چلو شو نو دا تکلیفونه انبیاء علیهم السلام ته هم رسیدلی او هغه فریاد وکړي خبره مې دې ورکړه مو ته فریاد اوس زمونږ لکان نو جوانان الله جلاله چې ځان لا یو سړی تبلیغیانو سره کینی نو تبلیغیانو سره وباسي یو سړی دی هغه خلو سره کینی نو خلو سره وباسي خو موږ وایو چې سړی قران اهل قران ور سره کینی نو دا ډیر بهتر محفل دی که یو سړی د ادر دکان ته لاړ شي اثر و نملی او هغه دکان کې لکسات ناس ته وکی نو چې کور درازي د وجود د قسمه کې خوشبو راځي دا هغه اثر ورته شي او چې دوه سره کې نو هم هغه حق ته کې مونږ سورې کې سروټ کې برالوسی او په دې باندې لګي او سورې وبې کېږي دې لپاره دوستي د خو خلکو پکار ده چې سبا یو ځای کې ته په شرمې کې نه تاسو ګورئ په دې فیسبوک باندې اکثر تاسو باز حاکم د عبرت لپاره خېږي داسې ملګری راشي داسې یار دوست راشي چې هغه بیا خپل خپلوان سره نشي مخامخ کولی نو له غلط خلکو سره تعلق ساتي صفات د تعلق ساته او زما استاد تعلق دی رولی مولا او دانه چې مکه ورول نو ولیو کا خو د اصول لاندې نو زمونږ د پښتنو مصیبت دی چې موږ سره دوره د خبرې خبرې خوږی وکړو نو بدله مرزه د کور مې سکه نو دا زما رور دی دې ته ما رور وي اسلام کې اکثر رور نشي به بینه کېدای باقي رور نشته په اسلام کې باقی ورو نشتا ها انما المؤمنون اخوه مسلمانان ټول ورونه دي او که سره دا و شهره زموږ سره پاک دره کې سنشته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سیواړه په شفا کو او د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه په چاړه پاکو دالو د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نه په چاړه په پاکو عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ صحابي دی بیان کولو نو نبی اسلام تنگ شو چې زه دې غټو خلکو سره خبرې کوم نو دی ولی ما سره په منځ کې راځي حالانکه غزان کویو الله صاحب سره راولې غلو ابس وتولى ان جاء علماء نبی علیہ السلام تندې تریو کو مخې واړولو چې د لړون صحابي راغی او هغه بیا کله نبی علیہ السلام مخې راځوي دا هغه سره دی چې د کوجه باندې الله پاک مال تنبیه راکړ چې کله د ستر مسله رااله سو گئی پردو گئی ایسا سو بس عبداللہ ابن مکتوم را روان دا خلوم دے پیدا اللہ حبیبا اور خدا ستا لپا پوز ویلے اغ مسئلے حل کشی پاکو پاکو پاکی نشتا دویم دا دچی مونگ دا چانا دا صدر حکم کے دا خو په دواړو سترګو ړوند دی موږ ورته نه ښکارو نبی علیه السلام ورته د ټي وي په کتو باندې دا یو دلیل ښکار دی د نبی علیه السلام نه چې نبی علیه السلام ورته وی که تاسو ته نه ښکار تاسو ورته نه ښکارئ نو تاسو له ښکاری کړئ تاسو له ښکاری کړئ کل المؤمنین یغض من ابصارهم وکل المؤمنات یغضن من ابصارهم مسلمانانو سره ولوي پردو خو ته مو ګورئ او مسلمانانو چې نه ګورئ پردو لګام لا مګورئ نس کې رشتہ دار دي او راغې او تا کور ته ورته د سره غم خالی نه کو چې کور ته ونه ته هغه ستا ما سره لین دین کو زما په خزر نه ما سره ملاوي نو ما دې را جوړ کړی دا په دې پیسې لګولي کار پکې دې چې ورورای نه رااله ته زما خپل سره څه کې خام خاګه سره بلاس ملاوي نه نه وروره که د خزي په سر ما سره سره غم خالی کوي نو اوس نه پاتې خراب دا مصیبت په دغه جوړ شي دا مې خورای دی دا مې خورای خورای دی او د پښتنو رشته سي هغه ځلاګي چې مونږ لټه نو دای کرم بکیاړه او مونږ کرم بکیاړه او مونږ دیو بلکل بس دا رشته په مې سیزن حالانکه سرور کونین صلی الله علیه وسلم د اصول مطابق د لیورزینه با چاچی ستر کړي د ماما زینه به ستر کړي ماما زوی به کور ته نزي د ترور زوی به کور ته نزي کوم لږ په انګریزي کې کزن وي کنه ویلي میرا کزن دی دا کزن چې دا د خلو لګي دا مصیبت د دې کزن نه جوړي ځکه قران کریم وایي خبر پر ولاړه نو ماور بیون کثیره خدای پرس خلق دی هغه خلق چې هغه الله والي هغه د الله لپاره کې jihad کړي په ما وهلو لما صابهم في سبيل الله نو بس نو څه شي دي په هغه باندې چې رسیدلو دي له بلار د الله کې او معصوف ونو کمزوري شيو ومستقانو او نو دي ذلیل شي د دشمن مقابله کې والله يحب الصابرين تکلیف در باندې راغې صبر دې وکړو الله مینه کوي د صبرناک سره او خسته بدله په آخرت کې چې په الله دې یقینو کوو الله په دنیا کې یو خسته کی او په مالداري باندې خوشحالي وي نو په کار دار چې ټول کفار ډېر خوشاله او کو په غربت باندې ذلت وي نو نعوذ بالله نعوذ بالله نبی عليه السلام په خپل ژوندۍ کې دوه ورځې مسلسل د اوربشو روټۍ په مړه نه خوړلې د غنمو پولا او دما او تاجی ډکار کو او تر دې پوری وکړل نبی علیہ السلام مبارک راضی ما شبا آل محمد صلی الله علیه وسلم من خبز الشعير يومين متواترين دو ورځې مسلسل د نبی علیہ السلام په کور کې د اوربشو روټۍ نه دا بغا شوی او نن موتا موږ خوراک کې نقص نه روباسو دا خرو او دا نه خرو خخ خرو بد خرو الله ستاسو کړي باغ صبر وکړه تاسو لما ویل کنه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وسما د لوګه د برداشت نه وتا ایمانه د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم په دلار شوه چا بس دوبر وړي ال د وسو خرما دې کوو کې کناسه نمرما اسلام د الله حبيب صلی الله علیه وسلم باندې سلام واجب نبی اسلام مسجد کې ناس او زما د ناس کی سره لک ساعت پس لک ساعت پس یو سړی د پيو پیاله راړه څنګه مسلمانان څو به خو لګي زه به الله حبيب صلی الله علیه وسلم له پېښه مونږ چې غریب سره راځي زر لمن راوړي دی ونی وی هغه بزر لوخه ډک دا الله حبیب دی او صاحب دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د پيو کاسولی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي زه ډیر زیات خوشاله شوم آل د دیار لسوار لس کسان طالبان ناس دي اصحاب السفر قرآن طالبان اوسم کې خیری تاسو په مسجد دی وګړي ته لاړ شي نو چا نن تاسو کوي وایا صفه کم دی دا د نبی رسول الله روزه ده وسره هغه شپې پیلري دي او دویمه طریقه روایت کې راځي ابدا مل یمین دخی طرف نه شروع کا دا سنت طریقه ده کوم شر د کوم شر دخی طرف نه شروع کو سره باندې بما جام نیولې زیو صحابي د مخ کې کوم هغه بسم الله وای او هغه په یوسکی مال جام راکی مال الله حبیب وای دی بل ورکا او داسې اصحاب الصفه چې څومره ناس دي ټول په یوسکل چې ټول په یوسکل ما نبی علیہ السلام ته وکړل حضرت ما ته وی چې اشرف ابا هريره وا ابو هريره وسوسکا یزه وګیوما او سن هاروما او سدید انتظار را لاغه نو نورم سیوا کا نو ډوګي می ماتي کې نو په شروع مې وکړ نو په نوسکل خدا سي نوسکل چې ما دې په دې لګو کومه راوشي لما د هغه وجنا اصحابهم چې رسیدل او دي له تکلیف په سبیل الله په لار د الله کې وما ضعفوا او نو کمزوري شي د دشمن مقابله کې ومستکانو او نو دي ځان ذلیل کړي دشمن ته هر وخت به برید کول لګړي چې موږ وره ستړي نیو والله يحب الصابرين ذنوبنا الله زمون ګناونه معاف کا و اسرافنا فی الامر او الله زیاته زمون په کار کې چې مونږ نشوي هغه معاف کا او داسې کې وثبت اقدامنا الله مضبوط کې قدمونه زمون په دین کې وانصرنا علی القوم الکافرین الله مضبوط کې موږ امدادو کې زمون په مقابله د قوم کافر کې فاتاهم الله نو بصور کو الله دیتا